ابن جرير طبري رحمت الله عليه په تفسير کې ذکر کړی چې دا په اصل کې جواب دې دی یو سوال مخکې ذکر شوی چې د سوره آل عمران ابتدایي حصہ د عیسایانو کوم چې وفد د نجران نبی اسلام دراغله او دا غي بارکه نازل شوی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره د عیسی علی السلام بارک مناظره او مناقشه کولا نو د دیو اعتراض او سوال داو چې نبی اسلام لویل چې دا ختم منی چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام کلمت الله وروح منه دا الله کلمه ده چې په کلمه د کن پیدا او بغیر د پلار نه وروح منه روح د طرف د الله نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوي او دا منم دی ورلوي حسبنا بس دا خبره موږ لکافي شو چې دا الله زوی ده کنه چې ته کلمت الله ده روح منه ده الله رب العالمین دا آیات را نازل کو چې د قران کریم بعض آیاتونه د متشابهات نني او بعض د محکمات نني نو اهل زه خلق چې دا غي زړه کاږي متشابهات او پس رواني او کم محکم واضح مراد والا آیاتونه چې دی غفري دي نو دومره نصوص د قران د سریری چې عیسی علی السلام د الله بندنه د بیبي مریم نه پیدا ده رضی الله عنها نه وای کله چې دا کسانو قتل چې د قران کریم د متشابهات او رواني او محکمات پری دي نو الله رب العالمین په دې آیات کې د ذکر کړي او لريږي چې نظام ته بچو ساتي د محکمات او د متشابهات او مراد چې په دې آیات کې وي چې د قران کریم بعض آیاتونه محکم دي او بعض متشابه دي امام ابن کثیر رحمت الله علیه د محکمات نه مراد دا هغه ناسخ آیاتونه دي او د متشابهات نه مراد منسوخ دي بعض خلک په قران کې ناسخ او منسوخ نه پیژني او سنت کې ناسخ او منسوخ نه پیژني بس د منسوخ په روان شوی دی او عمل په هغه باندې کوي او امام قرطبي رحمت الله علیه په تفسیر کې ذکر کړی چې محکمات نه مراد هغه آیاتونه دي ما عرف تاویله چې داغي تفسیر او وضاحت معلوم نه خلق له الله علم ورکنه او د متشابهات نه مراد هغه دي چې داغي علم صرف د الله رب العالمین سره دی بندگانو له هغه علم نه ورکړي لکه قران کریم کې دا دي چې یاجوج او ماجوج برازي دجال وترجنيږي قیامت برازي خدا علم چې سره نشته چې قیامت بکل راځي یاجوج ماجوج بکل راوځي دجال بکل را سرګنديږي نو دا وې د متشابهات ندي یا د محتمات نه مراد او آیاتونه دي چې داغي معنا واضحه او سرګند ده او متشابهات هغه دي چې داغي په معنا کې خفا ده یو لفظ داسې راغلی چې د ډېرو معناګانو احتمال لري نو بعض خلک چې الله رب العالمین رسوخ فی العلم ورکړل دي کلک علما دي هغه په دې کویږي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموع الفتاوا کې ذکر کړی چې په قران او سنت کې داسې الفاظ او داسې آیاتونه نشته چې ګری داغه په مقصد باندې د څوک نه پويږي خو ځنې خلک دغه مقصد نه لري دي او ځنې د الله رب العالمین دغه مقصد را کولاو کړی دی دی وجنه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خپل د ترزی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما له دعا کړې او صحیح حدیث دی په مسند احمد کې راغلی اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل الله دل د دین په ور نصیب کې او د قران او سنت په تعبیر او مقصد باندې پوي کې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما به زم د هغه خلکو نه چې د قران کریم په محکمات او متشابهات باندې پويږي کم چې مضبوط علم والدي پوخ علم والا هغه وی آمنا به په دې ټولو آیاتونو ایمان وروړي کپ مقصد پویګو کنه پویګو کل من عند ربنا دا ټول زمون د رب طرف نه دي او سر کې مفسرینو د تعویل دو ما د تعویل دو معناګانې ذکر کړي نو که تعویل په دې معنا باندې شي چې حقائق الاخبار یو شی حقیقت در معلوم شي داغه په کیفیت باندې پوي شي نو بعض آیاتونه د قران کریم داسې چې داغه حقیقت لنه شو ورسېده قیامت وکل راځي یاجوج ماجوج وکل سرګندګي دجال وکل راځي یا بعض خبره چې د غیبیات سره تعلق ساتي او که مراد د تعویل نه تفسیر شي بیان او تعبیر شي نو بیا اهل علم وایي چې والراسخون فی العلم دا عطف دی په مخکې باندې او جمله په دې ځای تمامېږي والراسخون فی العلم او دا یقولون آمنا به ځان له جمله مستأنفه ده دی وجه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خپل ترزی عبد الله بن عباس رضی الله عنهما له دعا کړو چې الله په دین په هکی وعلمه التاویل نو قران کریم تعبیر او تفسیر باندې په هکی الله په حق باندې مضبوط کی او مفسرین ذکر کړی په آیات کې اشاره د دې را چې کله اهل زیر او مبتدعين خلق په متشابهات باندې خلق گمراه کوي محکمات د قران کریم په دې او متشابهات باندې عوام گمراه کوي نو په کثرت سره دا دعا ویل پکار دي چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ په موطا کې ذکر کړی په صحیح سند چې ابو بکر رضی الله عنه په دوه خلافت کې کله فتنې سیوا شو بعض خلک مرتد شول د زکات نه انکار وکړو اهل علم ذکر کړی چې داغه په زمانہ کې خلک پنځو حصو له تقسیم شول یو ساده مسلمانان چې د نبی اسلام په زمانه کې په کوم اسلام او مسلمانۍ باندې نو په هغه برقرار د اکثر صحابه کرام او دیمه غډل و چې غي مرتد شول د غیر الله عبادت شروع کو او په زړه طریقه باندې شول دا باز باندې کیان او خره کو چې نو ایمان په خپل باندې راوړل زړه ایمان ورکو شوی نو او درې هغه خلکو چې په هغه وخت کې کوم خلکو د نبوت دعوه کړې و مسلمه الكذاب اسود عنسی او سجاح نوم یو زنانه و نو د دې تعبیر څخه انکار د ختم نبوت نه وکړو او درې هغه خلکو څلورم چې هغه د زکات نه انکار وکړو چې زکات خود نبی علیہ السلام پورې خاص او زکات په خاص نشته او پنځم نمبر هغه طائفه وړل او چې د زکات نه انکار نو کړي او ابو بکر رضی الله عنه له چې زکات تعالی نه درکو ځکه الله رب العالمین د زکات ورکول حکم د خپل پیغمبر پورې خاص کړو خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم سورة بكر الله صلى پیغمبر عليه الصلاة والسلام لوي چې د دې مسلمانانو د مالونو نه خیراتونه او زکاتونه اخلا په دې باندې الله د دې مال ډېر یو مال اتفاقي تور له دعاګانې کوا تا دعا دې لپاره د اطمینان سبب دی کله زمانه هغه چې یوځای او معمولی شی منع کو چې نبی رسول الله والسلام له په زکات کې ورکولو نو د دې په منع باندې ور سره د قتال کوم عمر رضی الله عنه وی زه همیشه د ابو بکر رضی الله عنه سره ما اختلاف لرلو ورلمې چې هغه خلکو سره څنګه جنگ کې چې غیلا اله الا الله ویلي مسلمان دي عمر رضی الله عنه مراد د اخیرنه ډله ده چې غي زکات به په خپل ورته خلیفہ له بینه ورته باقي غدري ډله په کافرانو چې د ختم نبوت نه انکار کړو څوک چې د بوتانو په عبادت کې مبتلا شو یا د زکات نه انکار وکړو چې بالکل زکات ورته ونه نو ابو بکر رضی الله عنه په خپل خبره کلکو ما ور سره مراجعه کوله کوله تر دې چې الله رب العالمین زما سینه دې لکولاو کچ ابو بکر رضی الله عنه سوې دې په حق ده نو دا فکرې چې سیوان په ابو بکر رضی الله عنه چې مسکول امام مالک رحمت الله علیه موطا کې د صحیح سند ذکر کړي د ماحام په مسکی د سوره فاتحه نه رسو د آیات به لوستو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا اے رب موږ مکه ګل نظم پس دا غنه چې تا هدایت کړې مولا نشته هیڅ یو زړه د بنی آدم مگر د الله رب العالمین د ګوتو په منځ کې د څنګه چې د الله د شان سره خایي ان شاء اقامه وان شاء ازاغه کدا الله خو خشنو د ازلی په حق باندې قائم او ثابت وساتي او که الله غواړي نو د حق نه کوي سار یو سره مسلمان د ماخام بیا کافر ازلی کوښوي سکندونو کې زړه اوړي راوړي د الله رب العالمین په ګوتو کې کما یلیق بشانه او رسول الله علیه الصلاۃ والسلام بیا په کثرت سره دا دعا کوله د حدیث کې راغلی یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک اے دلونو مضبوطون کیا زمون د حضورن په خپل دین باندې مضبوط کی کله ودا دعا کوله یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اے د زړونو اړون کیا زمونږ د زړونو حق طرف لواله صحابه کرام د نبی اسلام نه تاسو کړو چې تاسو دا دعا په کثرت سره غواړئ چې یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورلوې زړونه د الله رب العالمین په اختیار کې دي د الله په ګوتو کې دي کوم طرف له اړای ربنا لا تزغ قلوبنا